زاد الطالبین یو شپه ته صفه دویم باب کې اتلسم نمبر حدیث د دویم باب نو چاغه اقرار په کلمې ده فذهبت نزلالم اطعنه چې ما اوه غلرا فدا سه حال کې مې وه شو فقال ویل لا اله الا الله اے ما اسلام هغه ته پیش کو هغه سړیتا نو هغه ویلا الا الا الله په خلی سوي پړ کینو نو ما هغه په نزبانی و سره د چاغلا الا الا الله ته دا درنه خبر وي چې په خلی ویل او په لکه نوا ته دا درنه څه خبر وي خو چې په خلی هغه اقرار د لا اله الا الله کو نو دا د لکافیو دا د لکافیره ولې تاغه زره زره کا خوش کنه یو سره اقرار په خلیو کې چاو بس دا خبره ټیک ده صحیح ده اغلب بیا کښنه کې لو د ظلم معاملې چا سره ده الله تعالی علیم بذات صدور غره